سورة الحج مدنی سورت تے نزول کے یوصل درم نمبر پس دا سورہ نور نا او ترتیب دا سورتنو کے دوئیشتم نمبر دے پس د سورۃ الانبیاء نا ربط او تعلق د دې سورۃ د ما سبق سره په غاڼو وجوه باندې ده یو دا چې مخکې سورۃ کې رد شرک اعتقادي وشو نو دې صورت کې حقیقت د انسان خی چې د یو خاور نه پیدای د یو ساس کې نه پیدای فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة پینځم آیات کې نو مخکې صورت کې سرکشي د انسان بیان کړه یا مخی صورت کی د قرآن کریم مقام خود هذا ذکر مبارک انزلناه مخی صورت کی د قرآن کریم مقام خود هذا ذکر مبارک انزلناه نو دې صورت کې دا چا مثال پیش کړي چای د قران کریم نه مخ اړی او قران پریدي زاغی حالت ذکر کئی یا مخی صورت کې رد شرکو چې بغیر د الله نه بل څوک لایق درآمد کولو نشتا نو دې صورت کې دا چا حالت ذکر کړي دارنګ دا صورت ممتاز دے په بیان دا مثال چې دو یا میات کې بیان کړي دي چې او مجنشي پیدا کوله وای اصله مذباب شیء الله تنقذوه عن ضعف الطالب والمطلوب دارنګ دا صورت ممتاز ده رد شرک فعلی او سلور مسائل چې کوم سوره مائده کې بیان چې وی هغه په یو بل انداز باندې پیش کړي تاریمات الله تاریمات العباد او نذور الله نذور العباد خلاصه سورۃ هغه پریدي چې پای ور کوي او حامله به خپل حمل غورځي نو په دا راز کو نه پای ور کوونکشتا او نه حامله زګه چې یو شپې لای والي شي ټول خلک وامړي شي کچارتا په دغه وخت کې مرضعه وي نو هغه به د پيو بچي پرې خو دیو که دغه وخت کې حامله وي نو هغه وخت په حمل غرزولې و اشاره دا هیبت د دغه رد ته چې په دغه رد بډې رهبتي خلق به پریشان وي وار خطا وي صاحب د شپېلا شپېلا خلی کې نیولې دا املای ټیټه کړې دا او په دې انتظار دی چې الله برات سو حکم کوي هر نو څنګه باندې خوشاله یم خوشالي مطلب دا نه چې دې سره دې خان دي نه مسکه کیږي نبی عليه السلام الله مسکه شو دې خان دې دي یعنی مطلب دنیا پورې له څنګه وتړما وتذو كل ذات حمل نام لا کې بدی رکاون د عمل پر عمل الله وینه با خلق را بیو شان به دې بیو شا لیکن عذاب د الله سخت دی تا ته به بیو شخکاری پښتانه وای د میخي یار سنډي زګا مرګره مرګري بزيزي پښتانه وای د بل کلی دلا چې نه پیژانې ستاد کلی دلا سره به دوستي یو ما دې پیژانې چې دا لږه کلی دی ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم و تبعو کل شیطان مرید یو مثال ځان ته وګوره د خاورې نه پیدای اصل بیا د یو ساس کې نه بیا درګې انقلابونه راغلي دي نو چې ته د نش نشته کولې نو بیا د نشي پیدا کولې یا ایو الناس او خلقو کې تاسو په شک د پورته کېدو نه انسان اول یو ساس کوي بیا وینه شي او بیا هغه نه کرا پاتې شي بیا رګونه نخې په کې راخ کې شي دا رګونه دي دا سترګې دي دا پوزه ده اګایو چې سره دې چرګې تاکې دي ایا اوسور دې یو لسره دې پاسه راوالي ځکه پاتم مرز رګونه جوړ شي اسوک نه ورګو بګیډو د میندو کې هغه چې زمونږه خوښه شي تر نیټه مقرره پورې بیا او با زمونږه تاسو له ما شومان ثم لتبلو اشدکم دا تم دې په معذوب وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر ډېر ناویانې خاوندانو لخسته شوی او خاون باندې د مرګ فیصله شوی ناوی جنایت نه پاتې شي مونږ چې دا دوره شروع کړه زما یو شاګرد اظهار الحق د دیر الله دې ول جنتونه ورکی نه واده کړو یو کال د واده شوو نو ډیر به جړل چروجا به تیر شي او زما پنځین کې نیمه نو هغه وفات شو چې هغه وفات شو په دې روجا کې یو څور د تیر شوی کور والا یې بچی بیمار وه د بچی بچی کېده نو هغه وفات شوه ورسره هغه بچی هم وفات شو ځوانه ځوانه یې کې لاړ شي الله دې جنتونه ټولو له ورکي ومنکم من یتوفا بعض تاسو نه غدي چې مړ شي په ځوانه کې ځواني مرګ وته وي ومنکم من يرد الى ارض العمر باز استاسنا سوګي چې واپس شي کمزوري عمر تا بډا شي کمزور شي لاس په بیا طاقت پکې نه یې ومنکم من يرد الى ارض العمر او چې بوډا شي بیا په سبان دې نه پويږي ذهن بیا غا سکار نه کوي لا سکار نه کوي خپې نه کوي دماغ نه کوي بوډا دې او مازه کار نه کوي گزارا ور سره کوا بانگوشتے ایسا ہر دم اشارت میں کنت بیری ہے کہ امروز است یا فردا جا انجا است یا انجا د بوډا پلاس کې هم سائی هغه دوی د قبر دې ادا ځای دې ادا غافل تجھے گڑے آلی دے دائے منادی گردونی تیرے عمر کی ایک اور گھٹا دی غافل آواز در گئی جس هم گڑیال آواز در گئی غافل دا جوان اسی دی لارے ٹکا ٹکا او ته پویا نشوی په خپل ژوند باندې ومنکم من يرد الى ارذل العمر باز تاسو نه سګدي چې واپس یې کمزوري عمر تا چې نه بوئیږي پس په نه په هیڅ باندې دوی مثال د قیامت زمګه ته وګوره او چې باغی باران کو تکشنشي او لګ وخت بعد هغه فصلونه اګیا غانی اوچی شي زری زری شي دغه سه دنیا وار به تیر شي وتر الارض حامدتن ویني بد زمکه لرا او چا نو کلا چې ورم بدی باندې وب احتزت نو خوشاله شي احتزت خوشاله شي او روایت کې راځي احتاز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ یو وفات شو چا پیر د عرش د مهربان بادشاہ نه دي زوګون هاي خوشاله شو هاي مان دا نه چې اوجړه کې دار سره مهربان بادشاہ خوشاله شو چې دا غرو وتلار نو هغه نور چې کمال دیو آی خوشاله شو نو چې کم قبرونو کې دی یا با الله پورته کوي نو سه انسانان داسي چې هغه زناورو خوړلې دي هزمرو خوړلې دي زناورو خوړلې دي سوځې دي دي نو هغه خو قبر کې نه دي ښخ کړي نو هغه باندې را پاسي چې من په قبور وي دنا تاسو کا کار قبر ستوي قبر کم ځای ته وایي نو په دې اوپر سوپر بیا نه دی نه دینا خبر دی سودم ته بیا شي دی قبر اصل کې هغه مقام دوي قبر دوا اصطلاحګان دي یو پنیز د فقهاو او یو پنیز د محدثینو فقها چې کله قبر ذکر کوي مراد تینا دا محفور فی الارض ازمکه چې کنسته شوی دی زیارت قبور چې غي وای دا قبر یادای محدثین چې قبر ذکر کوي اکثر یا قران ویلي داګه نه مراد هغه مقام چې کوم مقام ته روح زی روح لار شي هغه مقام ته اول ته الله ولا او بل جسم ور کوي نسما وته وي او بیا پاغي کې هغه روح د نیکانو بندګانو روح هغه شنو مارغانو په وځه ججورو کې او تصریف الجنه حدیث کې راځي جنت کې ګرځي چکرې وي نو خخو دل دی او روی آل دی دشنو مارغانو پو جنجورو کې او جنت کې گرزی اغا آغا مقام دی او د ناکار خلق روح اغا ایلین تلاړ شي سجین تلاړ شي نو آغا آغا مقام کې دی قبر دې ته وای د فقهاو په اصطلاح کې او قبر هغه مکان ته اصل کې وای کوم مکان ته چې روح درې زیر ته ځکه وای ان الله یبعث من فی القبور نو چې قبر کې نو زمری خوړلې سوځېدلې ری شوې دی او قبر کې نه نو هغه بدر پاسي ناغم قبر کې ځکه هغه روح چې کوم مکان ته تللې ورته الله جسم ورکړي ولا کتاب منیر او بې د دلیل نقلی نه یو دلیل هم ورڅخه نشته ثانیه فی اړون کې د خپل اړخ لرا دي د پاره چې خطا شي د لارې د الله نه د لرا په دنیا کې رسوایی ده او ګوره زید د تکلیف ان قلب علا وجی واوړی دې په مخ باندې دین کوي او بشاکو نو که څه فائدہ و ته ورځ کو دې ډېر خوشاله بیا را دین کده او دې دین کې ډېر فائدې دی او دین کې ډېر او که تکلیف ورته ورسی ویرا به چې کله نه مې قران ته راځم خیر مې نه دی د کار کله نه دین ته اړم شوی ما نو بر تکلیف دی او تکلیف دی نو دې د دین نه واوړي دا نه وای چې بدی الله مقام چته یې ګناه معاف کړي واینا صاحبو فتنه دن غلبا لا وجه کورا سید د تکلیف جواب دا یو هغه په خپل ضرر او نفع ورکول نو دا نشي کولای نه چاله نقصان ورکول شي او نه فائدہ یو داغه د رامدد کولو ضرر نو د رامدد کولو ضرر شته کته رامدد کې نو ضرر اشته چې تا شرک او جان نمی شوي کم ځای چې نفي کوي نو دې په خپل نفع نقصان نشي ورکولې کم ځای چې اثبات کوي نو مطلب دا د دې را مدد کولو ضرر دی چې ته دې را مدد کې چې دې را مدد کې او جړا او فریاد وته کې نو تا شرک او دا نقصان دې ستاسو لپاره او ضرر دې ستاسو لپاره دیم لمن ضرور اقرب من نفیه لام په ځای د مفعول کې واقع دی نو په مفعول باندې لام داخل شوی دی یادو لمن ذرو اقرب من نبی لام حرف جر دے داخل شوئے دے پا من باندے لمن ذرو اقرب من نبی نو دا کو مبتدا دا لمنظره او دا خبر دی اقرب من نبی نو مبتدا باندې لام خو نه داخلي کی هنو دلته په من څنګه داخل شوی دی جواب دا یا دو اصل کې فعل او فاعل دی لمن ظرفه دای مفعول دی نمانا دا اولام زائد دی نمانا دا یدو من لظرو اقرب من نبی او دا لام داخلو پا ظرف حروف تقاضان صدارت کئی نمقدم شا نمانا دا لمن ذرو اقرب من نبی آغا سوکا چه ضرر داغا زیاد دی زید نفی داغنا لمن ذرو مبتدا اقرب من نبی خبر او لام پا من داخل دے خدا مبتدا دا او لام پا داخل شوئے دے اعتراض داو چې من هر دې لام په داخل جهار غبار نه داخلي نو موږ دا په مبتدا داخل شوه دی یادو لمن ذرو اقرب من نفی را مدد گئی بغیر دا اللہ نا بل سوک او خام را غسوک چی ضرر داغت نیز دیده دا نفی داغنا یادو ہو را مدد گئی اغلرا لمن ذرو اقرب من نفی مبتدا یادوی خبر محضوف چاغه انکار کوي د توحید ته چرچی باغه چا چاغه انکار کوي د رسالت نه نو بیا د آیت مطلب دا دی چې دوی وایي چې دا الله د دې پیغمبر امداد اولې کوي په دې خپه دی اپ دې مرور دی چې د الله امداد اولې کوي د دې حق پرس امداد الله ولي کوي دله دا ورګر دا ورګر دا ورګر ولي الله د دې امداد کوي دې غوسه ده نو الله وایي کته ډېر غوسه بر راسای وتاړه نو داسې باندې نه کی رسای براو تړه ځان خپیګا چې مردار شي زبرد امداد کو نو معنا دا من کانا ظنوا سوګ چا یقین گئی الله یان سره الله او چې امداد دیونه کی الله د دې پیغمبر دنیا او آخرت کې فال یام د بسبب الله سماع نو دي تړي رسال ربرا ثم ليقطع بیا د ځان خپيږي ثم ليقطع بیا د ځان خپګی نو دی ګوري هغه د چل د هغه سچ د غوسه کړو ځان خپي کا او ځان مردار کا کته په ډېر مري زبر دې پیغمبر امداد کو بیا رد شرک مشرک وای ز بابا ذکر مدد کوم چې الله زما امداد نه کوي من کان یظنو هغه مشرک چا ګمان کوي الله ينصره الله چې امداد نه کوي د الله دنیا او آخرت کې نو دې تړي رسائل را برا بیا د ځان خپي کی نو دې ګوریا بوت چند دا غچ دې غوسه کړي وو ثم لیتا تسیل مانا کئی قطار رجل اذا احتنقا عرب قطار رجل آغا وقی وی کلچ غزان خپی کی وی قطار رجل سڑی زان خپی کو یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یو بڑای وی زما کور تراغے د نبی علیہ السلام مشک را زړندو نو داغه نه وبوس کله مشک چې ساروی سرمن به استوا او داغه نه به ګډه جوړ کړو نو پای کې به عربو اوړو وړي راړي او به په کې ساتلې نو به برز ځان کړو لکه اوس کولري ټوټای کولاو کې کته وبويږي نو هغه دغه سي کو مش به ځوان کړو خله به ولا تړلې وا چې وب به اسکلې هغه خله را به اوسکلې نو هغه ما مش تړلې و نبی عليه السلام داغه نو بوسکلې فقطعته نو ما شورا چې زه ګورم نو هغه وایي ما پرې کاغې لرا نو ما به چې دا کته دا زما ذهن نه منله دا معنا چې کته ته ما پرې کړه ولې پرې کړه نبی عليه السلام په بوس کړو ولې هغه له نبی عليه السلام ما زلا جوټه نه ولا یا نبی عليه السلام باغې خلې هوا باغ مش په خلې نو دی هغه باندې خله نه کې خدا کرکا ورلا نو معاذ الله ولې پرېګړه شورا لګي دا د پاره د تبرک نو تبرک له مشر خرابو په لوګي کې به بور کړو بس کله یې نه یې زما مازغو نه منل یو ورځ می درس کو دې زاله چرال ما معنا می ذهن تراله چر حضرت بس ځان کړای زبه او تړه ما ماته پریدا اکثر کشر مشر کوئی ما ته پریدي زبه او کما نو ما او تړه لاغه خو ما کتاب کې نه لیدل والله والا معنا صحیح غلطه ثم ليعطان بیا ځان خبي نوري پوری آګور د چند زړه چې دغه څنګه کړه ان الذين امنوا يقينا كسان چا غي ایمان راوړل په خلی باندې اوا کسان چې غي يهوديان صابي صابي نصارا يهوديان د موسی عليه السلام په وکړ صابي د ابراهيم عليه السلام نصارا د عيسى عليه السلام مجوس آتش پرست ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد یقینا الله دې بار یو شی باندې نگاهبان آتن ګوري الله چې الله لتا بيدار دی هغه چې پر دی आवाज او چخکاتا نور سوما استوري غرنا ونی او زنده سر او ډېر خلکو نه وکثیر نه قال العذاب او ډیر دي چې لګي دلغه باندې عذاب او هغه څوک چې سپکی غلرا الله نه وی غلرا عزت ورکوونکې سپکول او عزت منګول لا لا لاس کړي الله چې سپکی څوک عزت منګول نشي او چې الله عزت من کی نو څوک اس په کول نشي ان الله يفعل ما شاء یقینا الله کیا چې خو شي دا الله هاذان خصمان دا دو جګړ مار دي منقاد او غیر منقاد غولي به کړی شي په دې باندې هغه چې دی په ګېډو کي او څرمنې چې هغه اوبه به دومره ګرمي چې هغه اوسکي نو په ګېډه کې څه کولمې مولمې هر څه به تېنه په کته باندې وځي ولهم مقامع من حمی حدید او دای لبا گروزو نوی دا اوسپنه گروز پلک کلما ارادو ان یخرجو منها کلا چې د اراده وکي چې وزي دي جهنم نه د وجه د غم نه تکلیف نه نو واپس وګړي شي په دې کې او ویل شي وردا ذو کو عذاب الحریق اوسه گئی عذاب سوزون کې ان الله يدخل الذين امنوا يجنا الله دنه گئی آ کسان او د ملغلرو نه او لباسهم فیا حریر جامې زړی با پدې کې درې خمو دا سره زر او ډایمنډ داغي کالی بو توا چولې شي وودو اله طیب من القول لا رخو دل شوا دیتا په طرف د پاکیزه د وینا پاکیزه د وینا توحید پاکیزه د وینا قران وهدو الى صراط الحمید او لار خودل شو دایتا په طرف لار سایل شوی ذات یقینا نا کسان چې کفر وګ و یسدون عن سبیل الله او بن شوی د لار د الله نه د مسجد حرام انا چې ګرځول یې مونږه د لار د پاره د خلکو نو برابر دې بده کې مين جوړ او مسافر او په داسې حال کې چې شرک کو نو دې کو من عذاب الیم او سکو مونږه د سزا عذاب دردناک نه وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ اسرت شرک فعلی کوي او واقع د ابراهيم عليه السلام کلا جزای ورګمږه ابراهيم عليه السلام د زید بیت الله چې شرک مکوه زما سره هیڅ شی پاک که زما کور د شرک نه د پاره د تواب کوونکو د پاره د درېدونکو په دې کې د پاره د رکو د سجدو کوونکو واذن فی الناس بالحج اعلان وکا په خلکو کې په حج باندې راضی وتا تر رجالن پیدل وعلى كل ضامر او بهر تازه یو خباندي ټپو غنا تازي وخا تازي موږ هغه توایو چې اصلا خو خوراک ورګه او بیا ولا منډه ورګه پویا ولا ورګه نو چې خو خوراک کوي او پویا ورګه نو په دې اوپرا غوخه نه راځي طاقتور ای او زیاتی غوخه په نیه سه پړسېدلې دي نګه چې خه خوراک کوي او کار کسب نه کوي ګرځي نه ناغه پړسي هر طرف ته پړسېدلې یو او بدن سوس پوسی نه تازی دا سوک جدا جنگ سپی ساتی دی ولا خوراک هم ورکوي سهار وختي سیکل پسې تړلې یا موټر سیکل پسې امنډه ولا ورکوي چې بدن کلکی او غټ نه دغه سه استه چې خو خوراک ورکوي او ځلې نو زیاتی خو غپې نه پاتې کی بنده دی چې خو خوراک کوي او دی واګم کوي ګرځي وم کارم کوي د ده بدن اوچ کاری خو دی ډیر کلکی بدنی او یو نیمینو هغه خوراک کوي او کار کا سبا سنه کوي نو دا هغه نه سم د اجړو تنور جوړ شوی پړ سي دلې کار بیانیه راځي را دارې پلنې جوړې لارې نه پلنا او جوړه وي ځکه په کومه لار چې خلک ډیر تیر شي نو خپو سره ته خاوري زینو غلار جوړه شي او پلنا شي لیا شادو منافع لهم دې لپاره چې حاضر شي دایو فائدو ته چې دای دې لپاره دی یاد ګینوم د الله په هغه ورځ معلومو کې وی دلته خو می ګوتو لانه راځي چې حالت خو راګیر کما نو چې حالت راګیر کا توبې پیو یاسته او وی او ترکونی او زور نه بیت الله ما پرې دې د خدای دې کور تا وګورا کیسټ کې مشته انا جئت للحج لا للمذاکرات والمناظرات او زه حج راغله مو مناظره لاندې راغله شیخ القران اخر کې ورته وی امام ابن تیمیه او امام ابن قیم ته ته کافر وای په غیر فتوی کې توبه و باسی وی زما دې توبه یو بیا وی من کفر او ما فهو کافرون ومن فسقهما فهو فاسق ومن اضلهما فهو ضال چا چا غي د کافر وغه کافر دي چا جو د فاسق وغه فاسق دي چا جو د گمراه وغه گمراه دي او تو به واسي چراغه ودا ما باندې په زور ویلو اکلا به ما نه دی ویل کله به ما مناظره کټل دا بارا دا خو دې جوړه دته شیخ القرآن تا د حرم مراقب چې کومو شیخ طه ما بیا لیدل او د جاج لاتل او ملاقات نو سره کړو نو هغه شیخ القرآن دا مناظره کې غو ناستو نو بیا هغه شیخ القرآن د وی پښتنو ته تقریر وکا کورسای خپل راکړه پر رومیاله په خورګه بیا دې ولې نه ګرځې دې او تاسو په علاقه کې خپل ګټه نه وی چې غم خپل کړی وی چراله یو دې را جره سوت کولوي او تاسو په علاقه کې خوږی او بنوي چې غم سکلوي چراله یې داس کوي دغه اب زمزم سکي دې ثواب یا وا بای وا حج لتلې وا نو بیا خزه ناز خپل کې خبرې کولې نو یا وی وی اب زمزم ډېر خيو بدی ابل وی اب زمزم ډېر برکت هغه ورته دې ثواب یا وو ځان ته سوي یا وځي هویان دې وبنوي چې تاسو څه کوي وې تاسو را لې یو د دې خانه کعبه نوم طواف وکړو تاسو الله سره وعده وکړه چې ستاسو کور نوم طواف وکړو سبب زیارتونو او د درگاہونو طوافونه نه کوو تاسو اجر اسود خلق د الله سره معاهده وکړه چې دا ګټه هم خپل کړه ځکه چې پیغمبر خپل کړي وا سبب د زیارتونو خزه نه کولو تاسو دا به زمزم ته تبرک وسکل دا الله سره وعده وکړه چې سبب د درگاہونو د چینو وبنسکو او هغه دا ور تبرک نه وایو هغه د تبرک نه او دې بیا بیان کو تقریر کو ذالک خبر هم دا رنگ دا چا چې تعظیم وکړ عزت مند د الله دا غره دلرا په نظرت زبان دی روا دي ستاز پر ډنګر مگر اجل دې شو تا زبان دی نزان بګي فجتنی برسا سلورم امر واجتنبو قول الزور پنځم امر ځان بچ کیدوی نه د شرک نه قول الزور تفسیر کې ابن جزئی معنا کوي د شرک وینا حنفا لله شیدری دونکی د پاره د الله مشای شرک کوونکی دا الله سره چا چې شرک وکړا الله سره نو ګویا دې پریوت د بارنا نو بس می بس می کدل را مارغانو او تاوی بی ریو یا غردو دل را باد فی مکان صحیح باغ زائل رکی لکه دا برن راتلو دی او ٹکڑی ٹکڑی شی او مارغانی او تختئی ومن يعظم شاعر الله چا چې تعظیم وکړي عزت مند الله فإنا من تقوى القلوب دا تعظیم شاعر الله دا د پاک والی د زړونو دا څوک چې شاعر الله عزت کوي د بوډا د مشر د عالم د دین د زړه پاکي الذين عاجزی کونکی آغا کسان دی کلا چی آل کشی اللہ و جلال قلوب انو پی یرشی زی جلونا دای ویلی چی زرائی پی یرشی ذکر از کارو کی زرائی پی یرشی دای ندی ویلی چی جذبہ کی راشی نو دیوا الله او الله کوي نو جذبه کې براشي نو بیا په بازار نه پويږي نو اول وای الله هو الله هو بیا به هو هو هو هو نو بیا به غب غب بیا غب غب شروع کی ا ا تو بونه وای شیل قران الله دې برحمتونه ولېږي وی په دهلی کې ومه نو ما سره یو ملګری و مونږ به ورته لاوبالي وي لاوبالي ورته ځکه وي چې سبق ما با کې نه وي په ځای آی ژوند دي تیرو چټ پټي و نو لاوبالي ورته مونږ وي زیارت پرز ال دی او زیارتو نو چې سبق به مونږ اوې نو زبال تتلم نو ما به په درگاه کې تقریر کو پای کې او پیرو علاوه مریدانو او پښتانو پکیو نو ما به تقریر کو او بد قسمتی دا چې ما به قران شروع کړ اثر به کو نو پیر با په ذکر شروع وکړه الله الله جو هغه با الله شروع کړ نو زما आवाज به بیا چاورې زنا وې زو مطلب ما به بیان کو دوا درې زیارت زلړم زما لا مارګره جو لاو بالی وې زما ته چې ته زیارت پر چته دي سبق وایي بیا د شپې نا وخت راځي ما با زما چرته تاسو کار دی وی چې نه کنه ما ته وایا تلاړ شي او تر ما خام پورې نه یو ما تا ته سلا و او بس کار به وی وینا ګورا هر چرته چې ما ته وای ګوره زبر دې په کار راشم ما زمړه ته بس په کار راشه ته پته و چې و چې تاسو بیان یا سګي وی ما ته وی چې ګوره مکو ګوره زبر دې په کار راشم وی ما نه مړه داس زما فلانی ځای تا پاغه درگاه کې مسله بیانو ما وینن بدل سره زم وی ما دې تر سره مزه اسه مرته په مصیبت اخته ما ز بیان کوم مونږ هم ته لاړو چې ما بیان شروع ک او د بیان لږ چک واچو نو دا پیر وای الله دا سره وای الله وې زه دې لا والی ته وګورم بیا سناست چې زه ته وګورم دې ما نه پاتو څه پړه کې وسیم چې رالی را سره ول دور نه کې چې غلې کې راته به دې خپل وګوري خیر مارو بیان کو او د الله له زور ورکو نا صاحب دې را پاسې دا پیر او مریدان په سر به صادر واچو او په ټیټه بشو سرونه به پټ کو الله الله الله ما ته بیا غوږ نه کیږي مریدان او پیر سے چاپی رو دری دل او سرونو یې پټ کړ سادارې په سر وای الله وو کوي یې ما دې لا والی ته وکړل وېدلا چې ما ته ویزه واله چې بیان کو ته بیغه مشاوی را پاسې نه په وسکې چې را پاسې ده زه بیان کوم د دې پیر نه هغه چې کوم کس لاړو داغه نه د شروع دې غلې غوندې لار هغه راځي ټټو لار دې الله هو الله هو کوي دې غلې غوندې لار د لار دې ولا شاغو تور کړ چې شاغو دې ورګ دا موري زر تاسو را ټوټ شو غلې شو چې دې غلې شي راځي کې راځي وې دې چا پیره په ټټه ګرځي یو یو لدغه سې کوي بټن وایي هغه غلې کی یو په ما خواله راغی هغه چې پیر لراغه جو سامي وو چې پیر چې پیر وو جو پیروم راغله شکه ناس و دای ټول په ځای کې ناستل او دې دې شاته درې ماته چې په بیا ما بیان کو زه شروع ما خو ما مو کوم تا او دای غلی ناس دي ما خو بیان وکړ چې را روان شو به ما ورته وی ویزه غلی او ما روانو وی دې ما ته چې څه شربت شو تل اس کله دې چې پړسې دلې ها به ما ته دا تا کار وکړ دا خلک داسې کوي وی ما دې چې ګورا دا ځوان بیا څنګه مې درته کې نور کښ خو به کړو دا چې مې درته غلي کړو چې کښ به کړو دا وی پیر جذبه کې راغې جل چاو هغه ولا واړې نو بیا غلې یو ته په دیوال کې نو دې دې په جذبه کې بیا راشي چې پوېږي چې کا ترا پریو جما پیر سے وې جذبه کې راغله او ذکر کوي او حلقه دا او دې په حلقو دا حلقې مینه دې په حلقه ډیر مین دي خلک دا او حلقه دا خو دې په ډیر مین دي دا بیر جذبه کې راغی او جذبه دا ځان به او جذبه جوړ کړی بیر جذبه کې الله وی وجلت قلوبهم نرم شي زای زړونه چې ته قران وای الله یاد کې د دای زړه نرم شي دای په یاره باندې شي او په زړه کې یاره راشي چې کله ته قران وای وجلت قلوبهم تاسو لا په دې کې خیر دې خیر چې ته تا تعظیم د شهر الله کې الله بتا خوشاله ساتي یاد گئی نو د الله په دې باندې په داسې حال کې چې ولاړایو ثواب ولاړی یا ثواب سربایو اوښه په ولاړه باندې اکثره لاله یې خپې ولا وتړي او چاړه ولا په گردن راخ کی په مارای نو دا ټوبونه وای او بیا را پریوزی نو هلی لالی والبدنا جعلنا لکم من شاعر اللہ لکم فیا خیرون یاد کئی من دا اللہ پا دیبانی پا دا سیال کی چیو لالی کذالک سخرا لکم درنګ ثابت کړی دی لستاسو لپاره دې لپاره چې لوی غنی الله پاک چې خو دنه کړه تاسو ته وبشر المحسنین او زیر ورګنه کانو ته ان الله يدافع عن الذين امنوا يكن الله دفقي شر د کفار دا کسان چې ایمان راوړل دي ان الله لا يحب كل خوان كفور الله مینا نه کوي دا یو خیانت ګر منکر سرا وزنا للذین یقاتلون بانهم ظلمو اجازه شوه دا کسانو ته اجازه د قتال اول په دې آیاتونو باندې شوه جان زر شوه دا کسان تا چې هغه سره جنگ کول شي دی وجنه چې دی مظلومان و ان الله لا نصرهم لقدير او یقینا الله په امداد دی باندې قدرت والا دی الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق هغه سان چې وکړل شو د کورونا بنس جرمنا ها جرم داو الا یقولو ربنا الله مگر دا چې وی رب زمونږ الله دې دا دا غي جرمو چې هغه وی رب زمونږ الله دې دا دا غي جرمو سوره مؤمن آیت نمبر 28 اتشتم وګورئ انت وای وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ایمانا اتقتلون رجلا يقول ربي الله ويا سړی مؤمن چې مضبوط وي خپل ایمان لا په بیان وای دی تاسو یو سړی چې هغه وی رب زما الله دې دا دا جرم دې سورہ مائده کې هم یو کم شپې تمیات کې تیر شویو قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا نامنا بیاات ربنا لما جاتنا والی کتابو بدن گنی زمنگا مگر دا چې مونږه ایمان راوړل په دلایل رب زمونږه دارنګه سوره اعراف کې هم یو سل شپږشتم آیات 126 کې تیر شوی وو ته بد نه غاڼې زمونږ نه مگر دا چې مونږ ایمان راوړې په دلال درب زمونږه کله چې مونږ درالل سورې بروج کې هم اتم آیات کې اتم آیات سورې بروج وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد باندې نو ګڼلی دینا مگر دا خبر اچ د ایمان راوړې او په الله غالب او سائل شي وره بل کړو او هغه ته غرزول او سوزولې ازای ما کتلې چې کمزای کې هغه ورونه بل کړو حق پرسته و د غرزول ما داسې کمرو ګرو نو هغه کې اسکار او ډوکی راخاره شو مسجد جمعات د مسلمانانو هغه ته وایي بیاون کنیسا د یهودو هغه ته وایي صلوات د صابینو د عبادت ځایونه ګرجا د یهودو د عبادت ځای شهر قران وی یو ورځ وی دلی کې روانو ما دهلی کې نیو خيستاون دې ځایو مناره وا پی یو مشر هندستانه او داغه نه ما تاسو کوم ما دا کم ځای دی دا باز مشر سره ډیر خياري او دې ډیر سنجیدای به ما داغه نه تاسو کوم چې دا کم ځای دی چونګه دا انګريز دورو او د اوخيارو خلکو زړونو کې او جذبه وا خو اظهار مشکلو نو یې ما غنا تاسو کو هغه تاسو ګوتو نیولا او ما ته وای الای خانه انګريز ګرجا الای خانه انګريز ګرجا یہ گر جائے یہ گر جائے یہ گر جائے یو قسم بدعا وکړه الله د انګريز کور روان کا او ما ته وی دا ګرځا دا ګرځا دا غي د عبادت ځای ته وای او اردو کې ګرځا پریو دي دا معنی هم دا ګرځا یې پریو دي نه هغه ما ته وای الای خانه انګريز ګرجا یې ګرجا یې ګرجا یې ګرجا دا ګرجا دا ګرجا دا روان شي کار پرس په یوودو کې نه دا غي د عبادت ځای نه روان شي یو نصاراو کې نه دا غي د عبادت ځای نه روان شي یو که صحابینو کې نه وې دا غي د عبادت ځای نه وروان شي وو که مسلمانانو کې نه وې جمعهتون بروان شي وو هر دور کې الله اکبر اس پیدا کول او غیب جواب د باطل پرستو کو شیخ القران الله دې برحمتونه ولېږي کله چې شرک پرات کې البصائر للمتوسلین بیا للمقابر لیکو من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وان کل بدی ان اتا بالمصائب او هر یو بدعتي باندې لمن راواړو ښکارا کې چې دا مبتدی دی مزور پسېونه کې من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وان کل بدی ان اتا بالمصائب ولولا رجال المسلمون له الدمات سامع دین الله من کل جانبی که حق پرس دنیا کې نه وي دا الله د دین زاینه به د هر طرف نه روان شيو خو الله حق پرس پیدا کوي او غي جواب کوي زګا روایت کې راځي ان لله عند كل بدعه كيد بالاسلام وليا من اوليائه هر وخت کې چې د اسلام خلاف بدعات راوچت شي د اسلام خلاف تدبیرونه شروع شي د الله یو ولی د الله یو دوستی چې هغه را پاسي او هغه جواب کوي دا غینا هغه د الله ولی یو چې هغه رد بدعاتو کوي مقابله د بدعاتو کوي ولا انصرن الله من ينصره خامخا امداد کوي الله دا چا چې امداد کوي د دین د الله تدا الله د دین امداد کو الله وسا امداد کوي ان الله الله کوي عزیز یقینا الله کوي او غالب الذين مكنناهم في الارض هغه کسان کومګه ځای ورکو دی لره پس مکا کی سمات لب طاقت ورلا ورکو اقتدار ورلا ورکو دې سکی اقام الصلاه نو پابندی کوي د مانځه او آتو الزکات او ورګی زکات څه مطلب عبادت بدنیه عبادت مالیه وامرو بالمعروف امر کوي به اطاعت د الله باندې و نهو عن المنکر او منع کوي د منکر نه چې زو الله طاقت ورکم دا کوي د مليانو اقتدار سو زل راغله سورې کړی موږ یې سوره په خلکو لازم کړو زکات یې سوره د خلکو نه اغسته او په زورا چې بیت المال کې جمع کوي او بیا لګولي خپل د زکات چیرمنان ګرځېدلی او زکات یې خوړل یو سوره امر بالمعروف کړي او نهي عن المنکر کړي وا په دې صوبای اقتدار راغله سوره درگاونه بند کړیو قوم د نوح علیہ السلام دیانو سمودیانو قوم د ابراهیم او قوم لوط او مدیانو والا او تکذیب شوی د موسی علیہ السلام نو ما مولا تو ارګ کافران الله بیا میونی ونو څنګه او زما عذاب نکیر یعنی کیف کان نکیری څنګه او زما عذاب یا نکیر کیف کان انکارهم څنګه و انجام د دې دا انکار نو کوی کې زنجیرو ا زنجیر به موږ راخ کې تر سمانځه نو بیا به نور بارانه راتو باندې خطر نو چې موږ پرې کو نو کړ کړ کړ کړ نو پکاته بلا کوی کړو آبادای وی خلق په دې تیر شوی او 15000 کال مخکې آبادای تیر شوی دی وبئر معدلت وقصر مشید افلم یسیرو فی الارض نو آیا دای نه ګرځي په زمکا کې شیدای لرا زړونه یا کلون بها چې عقل والی پاغي یا غوګنا چې واوري پاغي باندې قران فإِنَّ اللَّهَ تَعْمَلَ أَبْصَارُ نو حقیقت دا دی ندی لاندې سترګې دای لیکن لاندې زړونه دای هغه زړونه چې سینو کې پراته دي د زړه لاندې دي ويستعجلونک بالعذاب په تلوار غواړي د ایستان عذاب نو خلاف نه کوي الله د خپل وادي او یقینا یو ورځ په دې زرافستا په شان زرو کالو دا دا سم چې د شمیري قیامت راځو وکای من قریات نام له تلاو ډیر د کلونا ما مولات ورکړې دلا دا ظالمانو بیا میونی ولا ما ته دی رات لله وما ارسلنا من قبلك من رسول تسلی نبی علیہ السلام تا نه لګلې موږ مخکستانه من رسول ولا نبی ان سو رسول او نبی الا اذا تمنا مگر کلا چې بیان به کود تمنی په معنا د بیان لکه دار د عثمان بارک راضی تمنا کتاب الله اول لیلاتن واخرها لك امام المقادری لسته دا الله کتاب الا اذا تمنا مگر کلا چې بیان به کو تقریر به کو اچولا و شیطان په میز تقریر د ذکی وسوسه لرا چې دا بیان کو شیطان به وسوسه واچولا خلقو ته نو خلق به درې ډلې شو یو باغو چې هغه به کافر شو دیم باغو چې هغه به غلی پاتې شو منافقان بشو ادریم باغو چې هغه ملوګي شو فیان صلی الله ما یلقی شیطان یو ډلا لر وکا اللہ یا چه گردولی با شیطان وسوسه لرا سم یو کې مولا وایا دی بیا په مضبوطو الله خپل دلایل پسړه زکی او الله دې پویا او حکمت والا دا باغ مومنان شو زړه مضبوط شدویم لیا جالا مال کې شیطان فتنتان دې زپارا چې وګرځیا چې ګلګل شیطان وسوسه لرا فتنتان امتحان فتنه مصیبت د پاره دا کسانو چې زړونه یې کې مرز هغه دویم قسم منافقان چې په زړه کې به فتنه پیدا شو درې والقاسیت قلوبهم او تور زړونو والا څوک بداسي او چې هغه زړه تک تور شوی به نه منو و ان الظالمین لفی شقاق بعید یقینا ظالمان دی په خلاف لري کې د حق نه ولعلم الذین عدد پراج سرګن کی الله آ کسان چې ورګه شو او تعلم او ان الله کو چې دا رښتیا طرف درښتانه فیومنو به نو د ایمان راړي په دی باندې فتو بتلو قلوبون عاجز شي دي ته زړونه د دایو او یقینا الله توفیق ورکون ګدا کسان لا چې ایمان راوړي دي الى صراط مستقیم په طرف لار نیږي ولا زال الذين یو ډله ذکر کړه چې هغه زړه کې ایمان مضبوط شو دوی مډلا کفار او منافقین ولا زال الذين كفروا میرے ادنا میشه بیا کسان چې کفر کړي په شک کې د دې قران نه تر دې پورې چې راشي د قیامت نه صحابه یا راشي د عذاب دروازه به خیره الملک یوم ذل لله اختیار بدارس کې وی الله لا فیصله وکي الله په مند دای کې نو کسان چې ایمان راړه ملو کنه په جنتونو نعمت دارو کې وی او هغه سان چې کوبر یو کا تکذیب یو کا زمون د آیاتونو دا کسان دي دی له عذاب سپکون کې دی لرا دی بس پکې عذاب سپک نه دی والذین اجروا ترغیب ال هجرت هغه کسان چې هجرت وکړ په لار د الله کې بیا وجل شو یا مړ شو په خپل مارګ وان الله العلیم حکیم او یقینا الله دې پویا او حکمت والا ذالک دا بیان دې لپاره دې ومن عاقب مسلم او کوي بي چا چې بدلا غستا جواب یو کو پشان دا چې زیاتې شوه دې په دو اعتراض شوه دې په دو او بیا زیاتې او شپدنو امداد بګي الله دې ان الله لغفور غفور یقینا الله دې افا کوم کې او بخون کې ذالک بیان الله یولج لیل فی النار ذالک خبرم دارنګی دا د دیوا جنا چې ګین الله دنه گیش بیلره پراس کې او دنه گئی رجل رشپا کی سمطلب شپا بوزی او رز راولی رز بوزی او شپا راولی یا دنه گئی شپا راس کی څه مطلب اوړي کې راز وګدا کې او شپه لانډه کې د شپې سه اشاره سره شي جمی کې شپه وګدا کې او راز لانډه کې وان الله سميع بصير يقين الله دې وري دونکي ولي دونکي ذالک خبران دا رنگ دا دا بیان دې دې پاره دې بیان الله ولا کوچا کې الله دې رښتیا بیان الله هو الحق سوره رات کې سوار لسم آیات کې ویلو له دعوت الحق خاص دی الله لا بن درشتیا له دعوت الحق دا حق حق مسله را روانه کړی دا دی وای حق هو حق هو او په حق کویږي سړیا ځان په لګ پویا کا ذالک بان الله هو الحق سوره یونس 350 آیات وګورئ نو ال دی ویلی وو یاست و یاستانی دونا کا احقن هو احقن قل ای و ربی نولاک او یقینا الله هم دې دې چت مرتبه والا لوی مرتبه والا الان تران الله انزل من السماء ماء او بیا دلیل عقلی آتن ګورې یقینا الله ورې دې برن باران فتصبح الارض محضران وګرځي زمکا تکاشنا وګرځي زمکا تکاشنا یقینا الله دې بارک بینه خبردار دی الله اختیار دی دا چې بر دی او چې کتا او یقینا الله هم دې به پروا او ستایل شوی ان وان الله له الغنی الحمید الان ترا بیا دلیل اثبات توحید آیتن ګوره الله تا بیګړی تا سلاس زمګه کیدی او کشتای روان دریاب کې حکم د الله ټینګړې ده اسمان د پریواتو نه بزمکا مگر په اجازه د الله چې کله الله وایي ان الله بالناس الرحیم الرحیم یقینا الله دې په خلکو باندې نرمي کوونکی مهربان دا الله ذات دې چې ژوند کوي تاسو او بیا به مړ کی تاسو بیا به ژوند کی تاسو دی وینه نه مرګ نشته لکل امت جهنم من سکن پار د هر یو امت ګرځول منګا یو ځای د بلندای د دین من سکن ځای د قربانا ځای د بلندای د دین چې دای قربانی کوي یاږي کې فلا ينادهنك بالامر ان جګړه دیونه کی تا سره پکار د دین کې ودو الی ربک را غواړه خلق لرا دین در رب ساتا انک لا لا هدم مستقیم یقینا نیتا پلار نیغا په هدایت نیغ باندې و ان جادلو گاو گدای جګړه کوي تا سره ورته الله خپو دې پاج تاسو کوی الله و فیصلو کی میان تاسو کی پر ورځ قیامت پاس کی چې تاسو یې اختلاف کوونکی علام تعالی ما ته نه پويږي ان الله يعلم چې اکنه الله پويږي هغه باندې چې بر دي او کتا او یا ان ذالک فی کتاب یقینا دادی په علم د الله کی کتاب مراد علم د الله ان ذالک علی الله یسیر یقینا دادی په الله باندې آسان ويعبدون من دون الله د عبادت کوي بغیر د الله نه دلته وای و ما للظالمین من نصير نشته ظالمان لا سوق امدادي او کلا چلوسته شي دی باندې زموږ آیاتونه واضح نو په جاني باندې په مغلو کافرانو کی تریواله کله چې ته قران وای د تاندې بتریو شي نو دیوا تاندې وی تریو کړي بد بد ورته ګوري نو چې ته قران وای ته ودا یاتونه شروع کی ایماندارو شکر دې چې مونږ کې کافر نشته الله د کافرو نه کوي چې کله ته قران وای نو د وطن دې تریو کړی او د تاسو د خلکو خیال کی نو دې بازار عالم شي تاندې بس پاکي چې چارا ته خیال دي چې دې بازار چې څوک را ته ونه ګوري تاندې دې پیوار کو نو ته وای بیا او سات بعد با دې کوشش کوي چې لاس جوړ کې او تا نه قران وي بس کا مړه ټیم پورا دې تا ته وای نو توای یا کادونا یستون بالذین قریب دی چې حمله وکي باغ کسانو چې لولي دی باندې زمونږ آیاتونه الله وی کافر نه خبدای چې ته قران وای نو دی ولا سجد یو تانم قران اخلي د ولا چې تو ته بس کټه پورا دی ها منبر نه کوزولې او چې ته دا وای چې دا کافر نه غلا چې لاس مو چته یو تا نه قرآن دې وزر لاس وای جی وای وای جی ابي پړی دی وتاړه ها تبا خلکو ته وګوري اسنه ته بیان کې ستر کې دی پټی کړی شورو شو تراش دا مخ په لوې منبر نه باندې کته وګورځي تبا خلکو ته وګوري دا نه ته خپل سورت یاسین پړو سرګې دې پټې کړي د خلکو مزاج ته وګوري آی هم ځان ته متوجه کې څوک پاسی اب هم کې نه چانیت رواني اغلبون تندې سمې یا کادونا سن بالذین یرلونا لیما دنا قریب دی دی چې هم لوګي با کسانو چې لولي دی باندې زموږ آیاتونه وای ورته خبر کما تاسو په نا کار سره د دې حالت تاسو نه من ذالکم د دې حالت تاسو نه اوس خو دې تاندې تریو کړه قرآن در باندې بدلږي لاس جته قران در باندې بد لګي ود دینا بد حالت در تخم النار او النار مفرد راړ څه مطلب متعلقات ور سره تو لګو النار نو تبای وا چې قران در باندې بد لګي النار لکنار فی کنار علی کنار من کنار دا کسان سره چې کفر کړي و به سل مسیر او بازای درات دا ور به پړی دی او تاړو تان دې دی والله وارګ لاس دې والله او تاړل اوس مساله او ته بیا را مخه تا کا یا ایو الناس او خلقو ضرب مثل فاستمعوا لا بیان یو مثال وکید دیتا اوس الله اخلاص کړو مثال ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو را مدد کوی بغیر د الله نه لن يخلقوا ذبابا نشي پیدا کول یو مچ ولا وی تمولا اگر ګټول ورته راځي مشي ولا وی تمولا قادیانانو مشر دایت وی ټول زناور انسانان حیوانات هغه تام الخلقت دي مچ دې هغه ناقص الخلقت دي زګه الله په سترګو کې علامه ابن قیم لیکلی شپږ شلې پردي دي او هر یو خپل کار کوي اخیری پردا دا د پاسا نو تزیز موایو تاسو ته څه وایي زیز می وته وایي دا له پاسه پرده چې زیز ما اشعار د عرب ګرازي او قلب فيه اجفاني كاني عود بها على الدهر الذنوب د شپې د خپل زیز می اړو مراړو ما خوب ناراضي گویا کې زپی په زمانہ کې بوجونه شمیره ما چې سوره بوجونه را باندې راغل د خوب نه راځي زیز ما دا پردا دا الله پیدا کړی دا د سترګې د حفاظت لپاره دا ټول بدن کې نازک ځای سترګا نو دې لا الله حفاظت کوي په ریزا ویخته پیدا کړی دي چې کسرازی نو دایره اشاره نو چې د دې نه راتیر شي نو دا باڼه دی ویخت پسترګا نو دا باڼه یې ساري د دې وجه د کم باتا چې دا باڼه وګدي ویخت د سترګې نو دا هغه سترګې خېستای صفای او دا چا چې دا باڼه نه یو او دې سره د سترګې حسن پیدا کی سوره چې باندې وګدی یو و سترګې د باز باندې د زر کې په ټول ټبر کې د پتا په دې نو باندې هغه سره خایس دي سترګې ور سره کې استخکاری نو دا خاورې اشاره یو نو دا غستر غاین المال هی هر وخت یو بر رواني دغه باندې بستر ګوري نو چې کله دین او سګان تیر شي سترګې تلاړ شي نو بیا دا با زیز ما چین دا زیو راځي دا په خپل رواني دغه سي د دې مثال د وای پر دې څنګه چې باران یو د ګاډي په شیشه هغه وای پر چلیږي او صفا کوي نو دای صفا کوي نو چې په دې شیشه سشه پریوزي دوړه نو دا یا بر بیا یا کتا نو آل دې بیا الله یو قسم وب پیدا کړی دی هغه دومره تیز دی چې هغه وب کوي بیا نو هغه خاورا هغه ګن وبکی او هغه وبکا تر او بلی سورا مهربان دی رب العزت او بیا دې له کنټرول شاته پیدا کړي درګونه تللی دي شاته کله کله شاته نه گزارو لري نظر کار بس سرګي روغي او اشکاری وطنا شاته رګونه خراب شوي نو دا باندې او دا زیز می دا سترګه صفا کوي د مچ دا نشته د مچونی سا او دا وګورا دا سترګې به دا چې بلو کې راوتی دا باڼې نشته او دا باڼه او دا عزیز مولا الله زکه نه دا ورکړي چې سټي ډیر نه لري او بیا دا زیز می زکه ندی ورګړي سټی نریو بیا به سر درونو سر به نشو چاتوره د دې بدل کې ولا لا دوخ به سی وا ورګړي دي نو شپخ بیو نو دې چې چرته کینی ته ګورا دې ولا خپې داسې داسې کوي دې دا ستر کې صفا کوي اگر نا کې سر خلقت اگر نشي پیدا کوله نو هغه تام الخلقت پس پیدا کی چې توای زی ولور را لرا کوي او مچ زکه ذکر کو چې مچ نهات ګنده شه دی بیکار شه دی د ټول عمر په ګن کې ني د په صفا ځای کې نه یو د په ګنده ځای کې خوشاله چې سوره ګندي دوره دې ډیری کمره صفا ستري دی وطن راځي او که چای دې پکې توې کړاو پخکړې دې توې کاو نو دې بیا ټول مچان ستاد ملمانی یو ټول وستا په کمره کې ناشتي نو دا ګنده شی دی مولا عبد المؤمن دا اکبر زمانہ کې او مولا تیر شوی مولا دو پیازه باندې مشهور دی دا غیر رساله النامه په النامه کې هغه پار یو شی لفلام داخلي او هغه ځان نه یو معنا کوي دا هغه سره مطابق الف لام په داخل کې او د ځان نه یو معنا د هغه مطابق کوي نو هغه وی البیگم بیگم صاحب ستا وای فساد در پردا پردا کې پټ فساد الکو توال تانیدار وای ستا وای نو هغه وای نمونه ملک الموت دا د ملک الموت نمونه ده تانیدار واړی چې اره وا کول سره نو بیا ته ری نمونه ملک الموت القاضی قاضی وای ستوي وای میخ درګل په خټو کې میخ دی هیڅ کار نه یو نرم نازک الوکیل وکیل وای ستوي وای متحد دروغ دروغ متحد دا چې هغه یو یو شی ذکر کوي وای جمع ستا وای بیا وای د پوزي هیز هر وخت پوزا وایي او هیزي نو هغه ازمستان وړه وای ستا وای وای خایا دراز عدالت ها اوړه وای ستا وای چې خو زیاتې په کې دغه نه وګدي ته ګړې وړې په کې مو وای هغه نو بیا وای ال زیارت زیارت ستا وای ها وای بانا گای فسق د بادا ملای بانا زیارت لا خزه مروان دي سړی مروان دي او ته غوبل دی ګډا دا او کوالی دا نو ای المنجور منجور ستوي مګس بی حیا بی حیا مچ څنګه مچ په ګاندګای کې نینو منجور ټول مر په ګاندګای ناس دی دیو په زیارت کې د مړو سره مپروتي ناقص الخلقتی مینجور وګورا نو دی به ناقص الخلقتی یا به پوزا چی نیا یا به وقت شو کېدلی یا به خپې کګي خو مینجور کې بس الله لو وایو څنګه مینجور ها دا تک توري ها د شونډو د مخې پکې پاته لګي می مچ دا چې می جوړ تا وګورا دا هغه د مخه د شونډو پاته نه لګي ټول یو شان دي سامن ساچټ ګندا ا دې وای زما چې خوردا وخرما سړی په ځان پلیتی خوریا ما قدر الله حق قدری دی تعظیم نکد الله پر تعظیم یقینا الله قوی دی او غالب الله یستبی من الملائکه رسولا الله چون کوي د ملائکو نه استاذي او د خلکو نه یقینا الله دی اوریدون کې اوریدون کې یا لمو ما بین ایدیم ما خلفهم توفیق او طاقت در الله در کړه دې بیان ک دین هو آیا حق ملت ابيكم ابراهيم یعنی اتبعوا ملت ابيكم ابراهيم تابع شي طریقې د پلار تاسو چې ابراهيم عليه السلام نو هغه پلار ته ویلو قوم ته ویلو انی اراک و قومک فی ظلال مبین وسماکم المسلمین دی الله نومی خود دی ابراهیم علیہ السلام نومی خود تاسو ته مسلمانان چغاړې الله تېخي مسلمان من قبل مخي و بیا ذا په دې قران کې دې لپاره چې پیغمبر گواه تاسو باندې فاقیم الصلاة نو پا بندیو گئی دی موزا ورگئی زکاة مانگولی ولا گوی پا دین دا اللہ باندی و مولاکم دا اللہ دی معاون ستاسو دا اللہ دی مددگار ستاسو فنعم المولا و نعم النصیر سخی استاده هر دوست او سخی استاده امدادی اللہ بستاسو امداد کئیو سورت کې رد شرک فعلی کو او غسلور مسائل تاریمات الله تاریمات العباد نذور الله نذور العباد دو صحیح او دو غلط نظر دا الله په نوم پیش کوي د مخلوق په نوم م پیش کوي الله چې ست حرام ویلي هغه ته حرام وایي مخلوق چې کوم شی حرام ګرځول هغه ته حرام وایي هغه حلال